او جزم د دې فعل مضارع کله چې د اراده ولري د معرفت او د پیجنګلو د جزم جزم په لغت کې قطع ته وایي کنه او اصطلاح کې دا یو حالت ده د حالاتو د نحونا چې فعل مضارع باندې راځي علامت د جزم سکون دی حذف د حرف علت دی حذف د نون دی تاسو ویلو کنه علامات د جزم نه دی ویلي زه او دی وجزمه اذا اردت الجزم بلم ولما والم الما فعل مضارع باندې چې دا حروف راشي نو دته به جزم ورګي لم پر راشي چې چرته لم وي نو ورپسې فعل مضارع په اخر کې به جزم وي لم یلد لم ومګه ته دال باندې جزم ده کنه ده ولم یولد ا قل لم تؤمنو قل لم اصل کې تؤمنون ده نو جزم په ز سره ده په حذف د نون سره ده تاسو ویلو بنزو صيغو کې څه کیږي نو نظر کې ولم يخش الا الله الف ته غرزیدلې حذف د حرف علت حروف علت درې دي الف واو او یا نو دا په حالت د جزم کې غرزيږي لم يكن الذين كفروا لم يلد ولم ها جزم به کله په سکون سره لم یلد کله به په حذف د نون سره قل لم تؤمنو کله به په حذف د حرف علت سره ولم یخش الا الله پویږي کنه پویږي جزم مو په جندو دا لم دی ولما بل لما دی نو ما یې اوی هوی هوی هوی زه خو لا خبر نیم لوبې کوم زه خو بوډا شوم فقلت الم ما اصحو والشیب واضعو ما ویلا تر اوسه پورې زه د خپل لوبو نه په غفلت کې پروتم اوسم لا لوبې کوم او دا سپین ویخته سړی د غفلت نه منع کوي چې بس ته کنه سکه بوډا شو ها به هر حال علم ما سکي علم ما اصحو ده اصحو واو ته غرزول حرف علت غرزول بل څه شه ده ولام الامر بل لام الامر ده د امر د پاره ته چاته حکم کې مثلا ها لام طلبي مثال به څنګه داغي مثال به څنګه وي د لام لينفق ذو ساعت من ساعته لينفق دی لام کاف تصور کو اخر کی فعل مضارع تصور کا جزم ورته ورکو وليطوفوا بالبيت العتيق يطوفون ده نون تزکو دعا ده کنه فیصله دی وګي په مونږ باندې ورپسې سری ثم لا فی النهی او بیا لا د پنهی کې لا د نهی د پارم راضی څوک منکه لا تحزن ان الله معنا نو تحزن دې زور کړي هلکه دا ټول هغه سيزونه دي چې فعل مضارع ته جزم ور کوي تاسو مثالونو کې وګورئ خو جزم صرف دا نه چې مخامخ وړن دی کله به جزم دای چې فعل مضارع نه به حرف علت لري کی کله به جزم حرف حروف علت لري دی واو الف یا کله به جزم دای چې نون به حذف کی او کله به جزم دای چې تب به ګوره غړندې به راغلي لا تحزن تزم په سکون سره ده تزم په لا تغلو فی دینکم جزم په حذف د نون سره ده تغلون ده کنه لا تقم فيه ابدا سکون سره ولا تطغوا فيه حذف د نون سره پوهیږئ کنه پوهیږئ او دا نهي اصل کې په معنا د دعا ده تاسو نش ویل چې نهي ادب ده نهي معنا دا یو شیطان من یو کس ته منې کې الله خو څوک منع کول نه شي او الله نه خلق سوال کوي صحیح شو د دې وجنه دعا ورته نلتل املا ته دې حاصل کې خپل امیدونه دعا هم درته وکا چې مړه بس دا زده کا او ته خپل امیدونه حاصل کې وان وما ومن وان مهما اين متى ايان اين اذ ما پوښی کنه ان ينصركم الله فلا غالب لكم نو ان ينصر پوښی کنه ورپسې سدي وما بل ما ده د ما مثال بسنګي مهما دی دې ځان ته خپل خپل معناګانې دې صرف لفظي ترجمه درته کوم چې دا مهما بازل کې څنګه وي کې ځان لدري اقوال دي په هر حال یو مهما دې چې غسه کوي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما أيا ما تدعو نندي متا بل دینه متا متا یاتیه ورپسې سدي آینا آی دین پس رستو مام زیاتیږي آینا ما تکونو یدرککم الموت تکونو نون ته لری شوی دی ورپسې اذ ما قام اذ ما مثال بسنگ وانك اذ ما تأتي ما انت امر به تلف من اياه تأمر تأمر آتيا تاسو دواړه خپله کې لوبې کوئ خپله دې لږه څرګنده هم کړه چې موږ له ښکاري منګکه لږ لرې کړه سر درما در دي ته زر کتاب شته ولې بل زرشته پوهیږئ که نه پوهیږئ توربسي څه دي ثم اذا فی الشعر بیا اذا په شعر کې ګوره دا اذا په شعر کې چې کوم دی دا اسم شرط دی او جزم ورکي دي کې بعضی حروف دي بعضی اسمونه دي کنه نو دا اذا اسم شرط ته اسم دی او شرط ته شرط ته پر راضی او دیم جزم ورکه خو په شعر کې په عام کلام کې د شعر نه علاوه وې د سنه کوي جزم نه ورکه فاستغن ما اغناك ربك بالغنى واذا تصبك خصاصه فتجملي فاستغني ما اغناک ربک بالغنا الله چې ته کومه مالداري باندې مالدار کړه بس ته باغ باندې استغنا حاصله کا د خلکو نه بے پروايي و اذا تصبك خصاصه فتجملي او کله چې درته تکلیف ورسي نو خاصه صبر وکړه ګوره و اذا تصبك تصب فعل مضارع له زور کړي جزم ور کړي ها صحیح شو وربسي سری ثم اذا في شعر لا في النصر فدر الماخذ نو ته او په جن الماخذ د دې اغزه دراغستو